استجمار چې ډېر مباحث دي معنا لغوي معنا اصطلاحي استنجا ته وایي کما شی په باندې استنجا پکاره کما شی چې دی په باندې استنجا مکروه ده حکم د استنجا ولې دا مباحث خو په ترمذي کې تاسو ویلي او په ابو داود کې هم ویلي ځکه طحاوی چې دا د حسن زور د حنفیت خودلی او په یو خاص حیثیت باندې باس کول دي د دیو جنا د هغه موضوع نه د بات نه وزنه او په جميع جهاتو باندي د مسائلو تحقيق ترمذي کي ابوداود کي پکار دي تحقيقي انداز چي دي هغه بيا بخاري کي پکار دي استجمار چي دلته چي دا مسله چيري د ايتار او د انکار بنيز شافعي احمد اسحاق اندراوي استجمار کې ایتار واجب دی عاد تسلیث او ایثار همدغه درې د ابو ذر نه چې ځان صافي په دې نظافت نه دي دا د بل د جواب نه د بل د حدیث نه جواب ته خپل حجت وایي ځکه خپل حجت پیش کا د بل د دلیل جواب ته جواب وایي ته د بل د دلیل جواب ته سوې حجت وي څه حجت دی حجت خو بس هغه چې تی پیش کی چې دی حدیث نه معلومی انقام او به ترجیح کی ته جواب ورکړي د حجت دا غینه په ترجیح کی خبره پوه شوي او خیر لا مشاحت بن سلا علم دریاب دی دا هم کې دي شي چې دې ته د حجت وینو وایا لا لا نما کان غیر بیت الله غنی هغه به توه نه لري و یحتملو ان یکون اراد به توقیت احتمال پرې کې دا هم لري چې دینه توقیت مرادي چې تور نه لري کومه هو قل منو دا هم احتمال لري خدای احتمال هم لري چې نه دا د سنه چې طهارت نه راځي بلکې دا د دې وجه نه چې مناسب دي هو سر کړه چې دا قسم الفاظ محتمل وي په مابین د انبغاء او د وجوب کې تعبیر مې څنګه وکړو نو مونږ ګورو قرینه مرجح معلوم کو چې دا دلته د اطاعت تسلیس انبغاء اندې وجوب اندې نه دا لفظ مې پټ وي او کنه هر کله چې دغه شی عمل شوي محتمل وي په مابین د څه کې نو قرینه کوم پیدا کول غواړي په نظر نه وسید قرینه شته مکه چې انقا واجب ده او دا قسم امور چې دایم باغان دي ها د عار شرم سره مخامخ شي بل څوک په دې باندې راشي او د کاشف العورت قرینه صاف را ده من فعل فقد احسن من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج کول ښه دي خو تر کې حرج نشته غلي روایت دا وهره دی هغه وهره چې دینه مخ کې ایتا نقلو دلته په کې ده خیر ولګ چې حق دی تا وایا نو استنجا به نه شي ها او رسول الله اسلام په خپل اعمال کې اکتفا کا قدم من الثلاثه شوی رسول الله اسلام په خپل اعمال کې اکتفا په عقل من الثلاثه شوی دا حدیث نه د فات جوړول دا ډېر ښه کار دی خاين دا ما یو حاصل لوي نو نو څه پکې نشته تاسو به مې وي خو شاجر فاضل ته یې دي درس په بیا ثاني ها وایم دو ابن مسعود راوړي رکه سي ته وګرځاو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چرته قال ته نو ولې ابن مسعود ته چې ما راغلی ها دل ذلك انه قال انه قد را ان الاستجمال بهما يزو استجمال په دوم کافي کیږي مما يزو من استجمال د ثلاثه دا هغه نه چا کې دې کافي کیږي دې کافي کیږي دوم کیږي چې په شل کېږي په نلس کېږي فإنا رأينا الغائط والبول په دې امور کې نظافت چې راځي په غسل کې په ازاله نه په احجارو کې موږ په استنجا کې نظافت چې راځي په ازاله راځي خو دې کې په یو غټه خو دي شي مقصد دی نظافت چه هغه اجازه ده چه په اوبو باندی یوز لیکو دوی ها ها وایه. ولو لم يذهب بذلك لونها وذهبت هي لا غسل ثاني دې دې وینځي ته لون او ذریح دې زالې د پاره استجمار بالعظام مسله دا ده چې په اړو کې باندې په استجمار نه ده پکار خو کو بل فرض تقدیر وشي نو استنجا کیږي او کني کیږي شافعي احمد اسحاق سفیان زهري ثوري زهر علي ظاهر ویني کیږي امام ابو حنیفه ویل کیږي خو کیږي خو خاونه شو کیږي خو کیږي ها او سونه شو پلار نکاح تړلې ویلې قبول تړلې ویلې قبول کړي دا قبول نه ویلې بابا قبول کړي مې دا قبول مې دا خو خو مې نه دا بل خبر خلا بدل کړي ها نو پاړو کې باندې قبول خدا خدای چې مکروه کار وشو او دغه يو طبقه شافعي احمد اسحاق په يوه روره سره نقربوله نه ده او بلکه صحيح استنجا به کوي وايه بس چا چې د مکروهات او مستحبات نه ځان ساته الله د عزت قدرت کی او به یکون علفا لدوابکم دا بغیا ساسو دوابی نو معلومیږي چې دای ماده دا ولا په دې باندې هغه څه پیدا کوي کم څه چې دا به جوړیږي د کمی غیانه او که بوی کوي د بوی نه هم احتمال لري وقال ان ان, إن بني ادم ينجسون علينا ادم اولاد موږ نه پلیتې پرې باندې ځانونه پاک کوي او د سماتې فعند ذالک قال لا تسجو براسم پروس باندې یا تاسو پروس د دادی سنیا مکوي ولا بیا من انه زاد اخوانکم من الجن زمي دي عدم تراجي دي هغه چې راو ته اخو دې قسم دی او هغه دوابو غذا هم دا جمع ممکنه ده وایه. دا ورپسې شم رسول الله اسلام پسې ابو هرره وای ډیر څه خدمت له وته او کان یتف الایت په توزیع ته نه قتل او زه په زده کراونو ما چې ما ته دعا وکي فدنو ته مې فرسان استو ما پزان باندې پیک چې زم پزان مې د څه پیک وته نه حق واره مې تا دکړه ایمان هاذا څوکي په غیب نه پیدا ما ابراهیم ماته یې ابو هرای ابو میحجارن ما د کانی او راستیو میهنه ځان سپی کوم په دې باندې لیکن اډو کې یو شین مراوړه ما حجار راوړو دا میرا اوچت کلو فی ملاتن په صادر کې زول صادر مولا سبم د دې ملا ان دې ملا صاحب ته ځکه ملا وایي چې ملا صاحب مله د سر نه تاو کړی به و مخکې افغانیان و ته ځکه ملا صاحب و بیا ورو دا مولوی ته منتقل شو او ځنې نور وایي چې نه مولوی چې دی دا د مولانا دی دا مشر دی زموږ عزتمند دی افغانانو ته ملا صاحب یې غلې نه ملا دی فوزا ته هایدا جندي ثم راغتو نو دی چې ما مخواړه او فلما قضا حاجته نو استعمال کې دا غټه فساد تو نحجار ولا اعظم مروس چې څنګه احجار جایز دی اعظم مروس لا جایز دی ما بن امتیاز ته فقال نو جانی وقت نسیم من الجن د نصیبین د جناتو جرګه راغلی وه او نعم الجن هم ډېر ښه جنات دي دا د نصیبین والا په خبره پوهېږي او منونکي دي فسالونې زاد معنی طلب د زاد کو فدعوت الله لهم ما په نیو ټان کې تکرار کاوه خو ځواني و کنه واده مې نه وکړ ملګري به ناسو ما پښتو باندې تکرار کاوه نو پنجابیان به کله راغلي کې بناسته نو ما به ته وی چې تاسو په دې کې څه فائدہ دی تاسو کې نه هغه به ماته یار او کې باتو نه مشتاس ته بہت زیاده ہے خو دا په طالبۍ کې وزن مزه کوي مړه اوس موږ بوډاګانې اوس چې وزن کوو ښه پرې نه ښکارو خو دې وخت کې تاسو ستړي شوي یو موږ وایو چې رب په خدای په مهربانه شو خدای دې قرآن ته کېنئ په دې ونونې کېنئ سوچال ورکو نو څو دې لپاره تاسو خدای باندې تمام باندې خدای باندې مهربانه شي او خدای هم قران ته کینې اوس خدای پاک تاسو قران نشوري نه دوستو خدای ته مشره دې خپل کتاب نه خپل راحت یو پاتې شو دا واردات په جین د نصیبین کې وخت شوی خدای پورې خاص ته او کنا نور جنات ته هم اه د دې ګنجشته دی ناول ورود په دې کې راغلی دی کو نور جنات نه هم کېږي وای ها